اوس د دې ځانه دا بل باب شروع شو دا باب تر یو سل او یو یا تا پورې په دې باب کې د دوی د بل شبهه جواب شو بل شبهه دا را مخلو ته وی اولیاء عالم الغیب نه دي اولیاء متصرف نه دي او د توي انبیاء عالم الغیب نه دي انبیاء ته علم غیب نشته بیا برته وی دغه ته علم غیب نشته بادشاہانو ته انبیاء په خپل متصرف نه دي او او بادشاہانو په خپل متصرف نه دي نو دو واقعات ته ذکر کړي یو واقعه د موسی علی السلام او د خضر علی السلام هغه کې د ذکر کړي چې عالم الغیب ګور موسی علی السلام نو او دغه رنګ عالم الغیب خضر علی السلام نو هغه مهمات الله وحی وکړه ماته څه پتا و او عالم الغیب چې کوم دی نو متصرف او ذل قرنین نو ذل قرنین الله وی نو ته سامان ورکړو خپل نو چې د خپل قدرت نو او عالم الغیب نو ګوره یاجوج ماجوج تلاول ته خبره نه پوي دا قوم سره نو دا سری دا راته ذکر کوي خدا د واقعات په دې کې بیا په یو یو واقع کې ځان ځان ته فواید دي د موسی علی السلام پاره کې سفر دی لعلم الدین د دین د علم د پاره څخه سفر کړ بل خبره دا ده چې د استاد سره بس څنګه ځوان تیر پوه شي استاد باندې باندې څه شرایط او پتا به څه شرایط هغه ته ذکر کوي صبر باکې استقامت باکې دا به ذکر کیږي بل د خو خلقو هغه هغه دغه چې کوم د ښه عمل هغه فائدہ راوړي هر وخت یو کی هغه فائدہ رسته راوځي بل په سوال کې په اعتراض کې ډیره جلدی مکو چې ترسو پورې مضمون ختم شوی نه دا پکې ځان ته فواید دي خلاندا خبره بدای چې موسی علی السلام عالم الغیب او نه خضر علی السلام عالم الغیب نه موسی علی السلام متصرف ته نه عیسی نه خضر علی السلام متصرف یو الله عالم الغیب یو الله دا مضمون اصل کې دی لپاره ذکر په دې صورت کې هغه سلور جملې څه تیر شوې دي هغه دې ټولو قصو خلاصه ده څنګه کم تیر شو لله قل الله اعلم بما لبسوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دون من ولی ولا یشرک فی حکمه احد اغه جمله چې کوم دا بدن تر یاد ساتي دا ټول دا غیر پر دا واقعات ذکر کوي ها وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا موسی علیہ السلام په خپل قوم کې تقریر وکړ چې تقریر وکړ یو سړی ته پوښتنه وکړه وی په ډیر خیسته تقریر وکړ وی ستانه نن بل غټ عالم شته په دې ځمکه کې سړی یو پیر مولا شاته کال علم یو کو بیا باندې ګرځي دین دا پته مو لګی چې علم په سفر کې ډیر دی امام احمد ابن حنبل ته یو کس راغی وته وی التزم عالما ام ارتحل ویزو یو عالم سره بس کینم او سبق ویما او کنه داسې ګرځم نو نور علما ولا مطلب دا چې تاسو سره کینم هغه ته وین بلیر تحل نه ګرځا ډیر علما او تاسو کې سبق وای ها خو یو سبق ویل دی یو بعد طالبی کنه هغه ته مدرسې بدلې نن یو کې هغه باندې هغه ته طالب ته بمونږ استادان وی په دې سم خیر پیرې نه استه سم خیر جن په ناشته سم خیر مطلب دی دا کې خیر دنو کله ته دی دا خیر ده کله ته یا غزا خیر ده کله ته یا غزا خیر نه په دا غناس یا غزا ګرځي هغه شان شیطان نه جوړاوه خو چې علم نه تر پته راته ولګي چې هغه ځای کې علم دی نو بیا ځان رسوا العلم فی ذل و جوع و بعد من الآل والاباء والاجداد والوطن پوه شئ علم په عاجزۍ کې دی په لوګه کې دی په لریوالي کې دی د آل آبا اجداد او وطن نه لري وځي یا به علم حاصلېږي پوه شئ کنه خدا څنګه چې په خپل کور کې ناس دوه چې ما خدای په غټ عالم کې په مړه خېټه و اذ قال موسی یاد کپا وخت چې موسی علی السلام لفتاه اغفل ځوان ملګری تا ځوان ملګری سوکو وای دا یوشع ابن نون ها خو شروست بیا غم پیغمبر شوی دی ویلا ابرحو زبا همیشه ما همیشه به يم چې سفر وکوم یاره زبا زمانه چې څومره سفر وی ابن ابي حاتم وای رحمه الله وای مونږ د خپل حدیث لپاره دمر سفر وکړو چې پلار کرانه یو ځل یو ملګری را پریوته به وشه شو بیا بل را پریوته به وشه شو بیا اخیره کې دریم نمبر کې زه ومه چې بس بالکل ختم وم بیړای مې ولې هغه ته اشاره وکړه په جزیره کې سفر کول و یا غیر اله غیر او چت ما ته یو چې ولې ما ته چاغه د زما دوه ملګری نور به وشه پراته دی غیر او چت بیا یې بوتلو د والی په کور کې پراتو والی هغه زمانہ کې بادشاہان مسلمانانو کنه والی کور ته بوتلو والی وای زر زر را لبیا علاج وکړو بیا را لا او وی وی ته کدو لا پوخته یا خیر هم ما ته وی چې کدو چې کدو ډیر مبارک شری مو ته دا مبارک کدو خله هم یو دنای سر کوم خله پوښ اگر الله راوړو چې وی خورو نو دا بهر حال و یاغه بیا را پوه شو بیا زرته مونږ لا چرګم راوړو هغه را لال کو بهر حال خدا وای دا سوا دا ابن ابي حاتم ډیر لوی ایمان تیر شوی دی سلف په دې علم کې ډیر چستو ښا د مدینه مدینه په دغه کې دا په ایشیا کې دا بوه شو کنه د مدینه نه یو روان شو محدث په دغه کې یو حدیث په مصر کې مصر په افریقا کې بر اعظم بالکل بدل مصر ته لاړو په کچره باندې او هغه نه الته حدیث واوریدو او د کچرې نه ګوره هغه ته لری نکړه واپس چې څنګه حدیث واوریدو بیا رسول صلی الله علیه ما کار برابر دومره پورې کوم ته دې موږ الته کدرې میاست تیرول کدرې کالم تیرول لا ابرح وی ذبح مسم حتا ابلغ حتا چې زو رسیدم مجمع البحرین هغه یو هغه زائد یو ځای کې دوه دوه سمندرونو ته هغه کم زائد هغه دو سمندرونو والا هغه دو سمندرونو والا هغه وای دغه دغه هغه تنجه ده او او یو بحر فارس او یو بحر روم او تو ته بحر ابیض متوسط او بحر اطلسی دا دواړه کوم دا یو ځای کیږي نو دغه ځای وته الله او ته دغه ځای ته لاړ شو پوه ته بیا اسپانیه درو دا دغه دی سپین چې وته وای اوندلس دغه دی نو دغه ځای ته لاړو او وی حتا بلغه حتا چې لاړ شم مجمع البحرین هغه ځای دی او ځای کې دوه دوه سمندرونو ته الته بلار شم او ام دیا حقبا ک الته نرسیګم نو ام دیا یا بزروانم حقبن دهرن طویلن یو اوګده زمانہ په سفر کوما کوما کوما تر سوچ مې علم نیات کړی فلما بلغ نو هر کله چې اورته دل دا دواړه مجمع بینهما هغه ځای د یو ځای کېدو د دواړو سمندرونو ته نو الله ورته وی سید زئی وصال ما به چې زما د استاد ال تکیره الله ورته وی دا هغه بدایو معجزه کنا چې تاسو ځان سره مایه واخلئ مې واخلې مې پوخ کړو الله دغه حلال نه کو تریا پوخ کو مې ته نه لاله نو چې پوخ کو هغه ران تر واغست سر کړه مې وي او سره لري چې کم ځای دار ژوند دې شول ته بستا استاد نو دوی روان شو چې کله دغه ځای تورات دې نو نسیا هوتهما هیر کدي دواړو خپل مې هغه ته نه یرو لار موسی علیہ السلام یو کمر واغی تا یو تیګه وتکا واغی ته ډډه وواله دا یوشع علیہ السلام سمندر په غاړه ناست نو فتخذ سبیله اونی ولد اسمعیل لار خپل فل بحر په سمندر کې سره بند په شکل د سورنګ کش لاړ ده دغه نه را پاتې دو اته کم دغه ولوخه هغه نه لاړ سی سمندر کې او موټ لاړ ختم خوش چې لاړو فلما جاوزا نو هر کله چې دوی تیر شو د غزای نه قال نو وی موسی علی السلام لفتا هو خپل ځوان ملګری تا وی آتنا غدا انا راوړ مونږ تا غدا انا اغه ناشته زمونږه د سحر اغه د غرمې ټیم لته بجو ټیم هغه خوراک چې کوم وی هغه مونږ تراوړ وی یار هغه مې راوړ چې وی خو کنه لقد لقینا یقینا مونږ ملاو شو من سفرنا د سفر خپل نه هادا چې داده نسبن د ستړي والی سره مونږ خو یار ډیر ستړي شو وی تراوړه سړی چې کله په خپل مقصد تیر شي کنه بیا ستړي کیږي تر دغه ځای پورې د دې مقصد د دین اف اوس نور ستړیا شروع شو قال ندی یوشا علیہ السلام وتوی ارایتا خوشوی آیا تا ته پتہ شتا ارایتا تا لیدلی دی تا ته پتہ شتا یعنی نشته ته پتا اذ اوینا الی الصخرته کله چې مونږ ځای ونیولو هغه تیګی تا فإني نسيت الحوت یقینا ما کو هی رکړه قصه د مې الحوت قصه الحوت ما نه قصه د مې یې رش وکنه مې خپل شان شوه دی وی څه چل شوه دی وی و ما انسانی هو او نه د هیر کړه ما لرا هو دغه مې الا شیطان مگر شیطان ان اذکره چې د دې را یاد کم دا معنی شیطان یې کړل دا ته الله یې کړو شیطان تیر کړو الله تیر کړو خو د شر د کارونو نسبت ما بل استاد ته ویل کله کله شیطان ته سکیږي هغه کیږي ځکه پای شیطان خوشحاليږي دا څه خبره ته یې راشي نو واتخذ سبیله نیولی ولار خپل فل بحر په سمندر کې عجبا ناشنا بیا خدای شان چل شو یار مان خو یې شو موسی علیہ السلام د الله بندا قال ذالک ما كنا نبغي دغه هغه ځای چې مونږ لټولو دا مونږ چې ګرځیدو خو دغه ځای پسې ګرځیدو کنه نو فرتد دا واپس شو علی آثارهما په قدمونو خپل باندې قصصا یقصان قصصا چې دواړه تکیدل راتل پاغي باندې په قلار قلار تابع چې پاغي باندې را روان شو واپس کې را روان شو پوه شو کنه قصص په قلار قلار پر راتلل تابع کېدل په هغه باندې سړی قدم ګوري کنه چې د کم ځای هو دی ځای په دې ځای را روان را روان شو فوجدا عبدا نو وی مونته یو بندا ور دې ځای کې الله ولی ویخه ځکه د خضر علی السلام بارک بعد وی علم غیب لري نو الله پاک فورا وی چې خدای صفات پکې نو اول نه وته بندا وی فوجدا عبدا نو وی مونته بندا دې دواړو من عبادنا د بندګانو زمونږ نه آتینا رحمتا من عندنا مونږ هغه ته ورکړو رحمتن رحمت رحمت څه شیو ابن کثیر وای نبوت پوه شو دی دا کې نبوت ته نبوت مورته ورکړو دا نبی دی ها بعد وای نه دا ولی دی هغه ولی چې څوک وای کې مارا جزا بل تقیسه را پکې کې تاسو بیا ویم من عندنا د خپل طرفنا وعلمناه او تعلیم ورکړو مونږ ته ملت دنا د خپل طرفنا علما علم دته مونږ علم ورکړو د خپل طرف نه علم د چاو علم د شرایع او علم د تکوینیات او بعضی الله تعالی د تور کړو پوښوي دا خضر علی السلام د تا غره ورسید چراوه کې د سلام او کو یا السلام علیکم خضر علی السلام ودو د دوی نوم خضر دی ها بخاری کې راځي او بعد وای د نوم چې کوم دین او هغه اصل کې دی دغه دا خدای نو مې داسې په نوم دی میرا نیر چې خدا خضر وی لقب دی ښا او دا خضر چې دی خضر بوته نه خضر بوته وی خضر چې دی نو دا څه دی دا اصل کې بخاری کی راضی خاطر ورته ځکه وای چې دې به کم ځای کې کیناست او فا بسیر هغه د بشنا غیا راکته الله تعالی عجیب معجزات ورته کړی دل ته پروت ته پس پین ساده په ځان راچولې موسی علی السلام راغی السلام علیکم خضر علیہ السلام را پته وعلیکم السلام ان بارضک السلام سو کې سلامونه دلته کې کنه دلته کې سلامونه والا چرته نه راغی موسی علیہ السلام ته وی سو کې هغه ته وی زه موسی یم او هغه د بنی اسرائیل موسی ویا ویخا وسنګ راغلی موسی علیہ السلام بیا خپل مطالبات پیش کړ دا خضر چې ده په دکې مختلف اقوال دي یو قول دا دی دا فرشتہ ده لیکن دا قول چې دی نووي وای دا شاذ دی او دا باطل قول دی غلطه خبره بل قول دا چې دا پیغمبر دی خدا پیغمبر چې وو نو دا د کمی زمانه دی په دې کې بیا دوی اختلافات کړی دي کړی دي راځي هزار د موسی علی السلام د زمانه په نه موسی علی السلام زمانہ کې د پیغمبرو خو د په یو علاقه کې اخو اسپانیي طرف ته سپین طرف ته او موسی علیہ السلام دیخوا طرف ته په بنی اسرائیلو کې پیغمبر نو بس خلاصه خبره دې خلان نه نشته حدا پیغمبر بیا د په وفات او ژوندون کې ځان ته اختلاف کوي وای چې دا ژوند دی دی او دغه دی نو ابن کثیر وای په دې کې یو حدیث ته تعذیر راغلی مشکات کې چې هغه معلومی کې چې هغه ژوند دی خو راجح خبره دار وای نه غل ضعیف دی حدیث سره ضعیف دی او نور حدیث تور نه معلومی کې حضرت السلام پیغمبر د الله تعالی وفات شوی وفات شوی او هغه استدلال بیا غټ چې کوي هغه د هغه آیات نه کوي چې الله تعالی د پیغمبران نه وعده غوښتي وا چې لا تؤمنون به ولا تنصرونه ایمان دم پر اوړي مدد دیم کوي نو کچر ته خضر علی السلام ژوند دی نو راتلو با او څه به کولو مدد دې رسول الله صلی الله علیه بدر او وخت او بیا راتو خو شو خو چې بدر او وخت ته پیغمبران د خپل وادي خلاف نه کوي نو هغه بیا راغلی وي خو چې نه دی راغلی نو ژوند دی نه دی ادم د پښتانه سي یسو چرته عمومي ډایرک ولا ګوت اډو کې ګوري وي چې اوځي دا بخې درني الکه دا ګوت کې اډو کې نه کېدل او کېدل دا پکې نشته د الله یو بانداو پیغمبر د الله تعالی دا چې خبرې دي ځان هم کې صحیح جوړې کړي نو دا ستاره دا د بعضو کتابونو کې ملاويږي او خدا اسرایلی روایت دي دا قصه پکې راځي وای خضر علی السلام بعد وای ولیو سوی ولی دی وای دا دا ولی چې څوک وای دا ولی وای هغه د دې وجه نه وای چې کنه دا هغه وای چې نبی مونږ وای چې نبی ولی ته نه محتاج کیږي نبی ولی هغه ولی ځکه وای کنه چې هغه د بریلیان وقایب دي هغه وای چې نبی چې دی دا د ولی نه لاندې نبی دی ولینا لاندی مقام النبوت فی برزخ فویق الرسول و دون الولی وای مقام د نبوت په دې میانس کې دی دا ته وای ښا وای مقام د نبوت په دې میانس کې دی د رسول نه لګبر دی او د ولی نه لاندې دی نو نبی او رسول وای دواړه د ولی نه لاندې دی ول قل درو کو پوه شو کنه اته خبره ده او اولیاء د انبیاء په تابعداري کې جوړیږي اولیاء لاندې خضر علی السلام په خپل پیغمبر دی ښا دا پیغمبر دی نو دا د اوې موسی علی السلام ور باندې سلام وکړو وعلمناه من لدنا علما قال له موسی نو اوې وته موسی علی السلام هل حد اتبعك آیا دستا تابعشم ادا خذو کی مشهور لرمغه نیا والله دې بخي هغه وچ دغه چکانا دوات به کوله وی خدای له خواجه خضر دریابی دغه دته ته سوي خواجه خضر دریابي دی وته ما دا ته ولي وای موږ نیاته بي بي وای کنه ما دا ته ولي وای وی دا دغه د وی هغه په دریابونو ګرځي پوه شوې چرته وبو وشلېږي ما به هغه د ورکونو ټیکا غسته ما ته غوسه شو وی چې دا ورکونه واړی دا څه کار دی چې مطلب دریابونه باندې له موسی ویل ته موسی علی السلام هل اتبعک آیا تابع شم زستا زستا تابع کیږه ما شاګردی در سره کوم علا ان پدی شرط باندې تعلمنی چې تبه ما ته تعلیم راکې مم ما دا غنا علم ته تا ته تعلیم در کړې شوی دی رشدن د هدایت ما ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم بترا کې استاد سره چې ورشي نو دا به ته مو چې استاد پاتې کیږم در سره خو سبق براته دا څنګه چې استاد دې کیږي هلته کې بیا باندې کارونه کوي او سبق د ټټکه نه خینه هر خدمت ولا کوا خدا نه چې سبق باندې ته خینه او ته سبق برا تخې قال موسی حضرت علیہ السلام ورته وی انک لن تستطيع معي صبرا یقینا هرگز ته طاقت نه لري ما سره ټینګېدو ته ما سره نه ټینګېدو یار وی زما او ستا کیسه کې لک فرق پوښوي ها هغه څنګه دی هغه دا دی وکيف تصبرو دا نه ټینګېدل ستا نقصان نه دی دا نقصان دغه لا بل خبره ده وکيف تصبروا او تب سرنګ صبر وکي علامه پاس باندې لم تحت به خبره چې نه دی راګر کله علم ستا ستا علم یو خبره نه راګر کړي نو تب څنګه صبر کې تب خامه خای تراس کې تب بحث کې او هغه ما ته برای راس وحی کیږي نو چې ما ته وحی کیږي تا ته پته نه تو ما سره لانجه کې قال له نو ګورا شاګرد ته وتم بعد شرایط دی استاد سے چله کا طالبہ سبق خو بوایو پرمانس کې به اعتراض نه کوي ته لګ مضمون سر ته ورسم کې دې جواب تا وشي کو نه شو بیا په اخر کې خبره کوا نو ته پرمانس کې دا هغه مکوا چې پرمانس کې سبق خراب کی دا کار باندې قال نو اوت موسی علیہ السلام ستجدنی ان شاء الله ذرت یوب امید تما ان شاء الله کدا الله خو خوا غره ها صابرن صبر کونکې ولا عاصی لك امرا استاد بل خبره ولا عاصی لك امرا او زبنا فرمانی نو کوم استاد هیڅ کار ته چې ما ته سم امر کې کنه به د سلمانم ښا نو استاد بل دا خبرم کې وره چې استاد خبره ومني دا نه چې مطلب دار چې استاد مې خو وره خپل کار به کې خپل بکوم قال فإن اتبعتني دوی ورته موسی عليه السلام خا خضر عليه السلام ورته وی چې خا صدا تا کوم خبر یو کړو یو خبر زما واورا زما یو شخص نور کسی در باندې نه کوم فإن اتبعتني کچرته ته زما تابع کیږي فلا تسألني عن شيء نو پختنه مکو زمانه د هیڅ څه په بارا کې نو چې زسو کوم هغه کوم وینا نه حتا احدث لك منه ذکرا حتا چې د بیان کوم تا تا منه دا غي نه ذکرا یادا زتا ته بیان کوم چې دا دا خبره دي کې دا حکمت دا غي پورې به ته پښتنه نه کوي ها موسی علیہ السلام او توی بس سیدا نو کو پښتنه باندې کو دا خبره سیدا فن طلقا نو دواړه روان شو په سفر باندې دینه معلومی کې د موسی علیہ السلام مدرسه چې وکنه هغه داسې ګرځین د مدرسه واخه موبایل مدرسه په ځای نه ونه د خضر علی السلام خضر علی السلام والا وی راځه چې زوخه بس روان شو فن طلقان دوړ روان شو تلل تلل پرې داسته کې سفر کول حتی تر دې پورې اداره کې با کله چې دواړه سوار شو په سفینه په بیړۍ کې لاړ بیړی ته پورې بلار شل تر ما ته کار دی حضرت علی السلام وته وی په بیړی کې سوارې شو اسپانی ته سپین طرف ته تلل خا نو خرقها سری کړه موسی علی حضرت علی السلام دا بیړی اخوا یو غنټی پرته واغې راواغستا ټک سره واله تختې ته وباسره بیړی نه او په دینه مخ کې بخاری روایت دی چې یو مرغی رااله او به واغستې د سمندر نه موسی خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وی وی موسی وی زما او تا علم سره د الله تعالی د علم په مقابله کې دوم رم نه دی لکه دی مرغی چې دی خلی کې دا وبو واغست فوش لري سمندر نه لکه دا سمندر کې سمره دی دا د الله علم دی او زما او تا دوم رم نه لکه دا مرغی کې واغست دا غینه پته دا کار وکړو چې دا یې وکړو خرقها چې بیړۍ سری کړه قاس موسی علیہ السلام ټینګ نشوخه ولی ټینګ نشو ځکه چې دا دغه کمال دی هغه د شری پیغمبر دی اوس هغه په پښتنه کې خامخا چې غلط کار کیږي هغه نه پری دی هغه راغله دی لپاره وی اخرقتها آیا تاسری کړه دا بیړۍ لتغرق اهلها دې لپاره چې غرق کې خلق ده دی فلقد جئت شیئا امرا یقینا تا قرات لو کړ یو کار ناشنا تا دا دې ناشنا کار وکړو وی دا ور بیړی دې سری کړه حضرت علیہ السلام ورته وی قال هو ته حضرت علیہ السلام الم اقل ما ویلی نو انک لن تستطيع معي صبرا یقینا ته ما سره ټینګېدو طاقت نه لري ما خو تاسو ویل ته نشي ټینګېدل اکا کار دی وکړه فانطل قال موسی علیہ السلام دا ته خیال چې او هو کار خو خراب شو ویلا تو اخذنی منی سما بمانتی تو پا خبر باندې چې ما هیر کل ولا ترهقنی او ما چوا ما من امری د کار زمانہ عسرن مشکل تا ما دا مشکل تا مغور دا کنه یارو ای بلال را سره کوا بس خطا شو کنه غلطی وشو رفیان امتی الخطا و النسیان ایر شو ایر شو خاغه ته د سید پرې می خو دی فان طلقا نو بیا دواړه روان شو حتا تر دې پورې اذا لقیا چې کله ملاو شو غلامن د یو الک سره یو ځوان سره ځوان معنی کوي فقتله نو قتل کدا ځوان قال او ته موسی علی السلام اقتلت نفسا آیا اوجرتا نفس زکیه پاکو پاک مطلب دا دی چې څه ګناه په ظاهر نشته ظاهر هو پاک دی بغیر نفس بغیر قتل نفس بغیر د وجر د بل نفس نه د څوک وجل نو تاسو په قصاص کې نه قتل کړي اصل کار کو لقد جئت شيئا نکرا یقینا تا قرات لو کل یو کار ناکارتا دا خو ډیر ناشنا ناکار کار دی وکړو ویدار څه کار وکړو کما پختنه وکړه د تانا ان شی ان د دینه پس پس د بل چیزو بعدها پس د دینه فلا تو صاحب نین ممل گره کو ما ځان سره قد بلغت یقینا تر رسیدلې مل دنی زماره طرفنا عذرا عذرتا عذر د جدا کول تا بس است معذور کې تما جدا کې بالکل د دینه پس درې موارم پختنه وکړه درې موار کې شرط بس بیان جدا کړه دی ځای کې دا غلام دا قتل کو بیا راځم په دې کلام کوم خدا مخ کې دونو ها ها فن طلقا نو بیا دواړه روان شو حتا تر دې پوري اذا اتیا کله چلاړل اهل قريه هغه اوسیدون کو یو خارتا بعد وی دا انتا کیه وا لیکن راجح دا نه دا دا دا هم د سپین طرفون ته ویلا قوا او هغه څه چې هغه د هغه د حضرت علی السلام سره مخالفو ځکه دی الته پیغمبرو نو هغه د خبرې سره مخالفت کو اره لا کنه پوه شو خلک وای کنه خان د خپل کلمه ځکه مولا د بل کلمه ځکه نو د خپل کلمه غوښ نه مني نو هغه سو هغه چې کوم دی هغه ته الته لاړو او هغه ابخل خلق الله د الله تعالی په مخلوق کې بدترین باقیلان خلق نو دوی لاړل استطعما اهلها دواړو طلب د خوراک کو د اوسیدونکو نه دغه کلینا ویرا موږ له ګډوډای راکې وظیفه وغوښته پوه څه کنه چې وظیفه وغوښته فابو نو هغه انکار وکړ ایو ضیفوهما چې مل مختیاو کې د دې دواړو وینیشته وروړه جوړای موډای اندر کو دا تا سره خضر دا په موږ نه منو دا لانجه جوړه کړه جوړای ورنکړه اوس دې دا کې سوال دی سوال دا دی چې موسی علی السلام په دغه کې ډوړی نه غوښته په مدین کې الته وبر او باس لکه خیال کې مرাজি اوګه لاړ ځان لکی ناستو یا الله چې ته مالک څه شعر اکه روسو ته محتاج ما الله نه غوښته خو چانه غوښتنه دلته ولې غواړي نو وای دا د ملګری د پاره کنه یار خو شوي دا الته کې یوازې په ځان له گزاره کو او اوس کله کله د ملګرو د پاره سکه بیا ځان کړي بیا پکې بعض دغه کینو استطعم اعلی فابو ان یضیفوهما دوی انکار کو د ملمستیا کول دي دواړو نه ها نو سره کو فوجدا فیها جدارن دوی اومنت په دې خار کې جدارن یو دیوال یریدو چې دیوال اراده لرلن دیوال ارادي کوي مطلب دا قرب یا قرب دا په دغه په معنا د نږدې کېدو سره نږدې او عین قضا چې را مات شي راو ګرځيږي فاقامه خضر علیہ السلام هغه دیوال څخه هغه جوړ کړ بعد وی لاس کرا کو یا دا لاس کرا نه کو راوی ورغلو موسی علیہ السلام دې له خاطر وکا راکاوه د دیوال جوړ هو شي دیوال جوړول شروع کړ موسی علیہ السلام ستړې ستړې دې ستړې ستړې دیوال جوړ کړ نه دیوال درو چې وی درو موسی علی السلام یې داود ته ګوره قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وکړه غوښته وینو خامخا نیول ویل لاتخذت نو غست بل علی په دی دیوال جوړول باندې اجرن مزدوری اوږي وی او دا وګوره تا دغه شانت دیوال جوړ کو نو وکړه دې په دایره په مزدوری غست هغه بخوا کړ خو شي دا مطلب یا دا چې تا د دیوالونو جوړول سم درته په بل ځای مزدوری کړو قال غورته وی هاذا فراق بیني و بینک هاذا فراق بینی دا خب دا ځل چې دا خبره چې شو فراق فراق معنی د مفرق سبب فراقی سبب د فراق د معشوق سبب د جدای شو بیني و بینک فمیان زما او فمیان ستا کی یاره بس نور به جدا کیږي سره ځکه چې تا خو یاره عرب یاره کې بیا وای سوال نکوم بیا کې بیا کې دا تا نه سکیږي سو نبیو کا وی درنه خبر بدر کم تا تا بتاویل ما لم تستطيع عليه صبر په حقیقت دا هغه باندې چې طاقت نه لرتا پاغي باندې د صبر ته تا دا کوم خبر د صبر طاقت نه لرو زه به تاسو اوس بیان وکم ها وی څنګه وی اما سفینه هر چې بیړی وا فکانت لمساکین نو ود سو مسکینانو یعملون چې هغه کار کول په بحر په سمندر کې په سمندر کې غریبانان خلکو مشترکه بیړی چلیدا پاغي به گزاره کوله بیا چلو فارت ان اعيبها نو ما اراده وکړه چې عیب جنک هم دا بیړی وکانا وراهم او وړاندې د دوینا مخه ته دوی ته ملکون یو بادشاہ یاخذ کل سفینه چې نیولې هر بیړی غصبا په زور سره د پاره د بیګار بادشاہ ته ولاړو بیړو ته ضرورتو چې څوک ورتلو روغه بیړی به کتا ورا دې پاکوي د حکومت کار دیږي کې بوزو نو دا غریبانو ما چې نن ورځ مزدوري دوی له ټوله خراب کی نو دا خو ډېر نقصان وشي نو ما دا ستلو کې چې بیړې نه تختو با سره دا تخته لګول بیا تګران کار نه دا بیا غي خپل داسې په قلار غوندې ولګي نو بس هغه مې ته وبا سره چې خراب بیړې ویني بیا نه نیسی نو بس پرې دی به دا غي نه څه کوم غي نه بچ کوم ما دا کار دې لپاره کړو سړی ځان الله چې هغه ډیر زیات پاک وي ډیر مسلمان وي واقرب رحمه او ډیر نږدې وي په رحم کې او په شفقت کې په مور او پلار ډیر نږدې هغه ډیر رحیم بکې بول الله پاک ورته و اما الجدار هر چې دیوالو فکان علی غلامین نو د دوا الکانو یتیمین او دا یتیمانان فی المدینه په دغه خار کې وکانه تحته او ولان د دینا کنزون خزانه لهما د دې دواړو د دې دواړو د دې لاندې خزانه وا وکانه ابوهما صالحا او پلار د دې دواړو نیک سره پلار نه کو فاراد ربک نو اراده وکړه تا ایم لغا شدهما چې اور سیدا دواړه خپل قوت تا ها ام ځواني تا ويستخرجا كنزهما دور سیګی دا دواړه خپل قوت او ځواني ته ويستخرجا راو باسي كنزهما خزانه خپل رحمت من ربک دا د وجه د رحمتنا من ربک له طرف درفستانه دا کار مې وکړ وما فعلته عن امري اخره کې خضر عليه السلام خپل خبر اخکارا کوي زه متصرف نه مګوره کا وما فعلته نه دې کړه ما دا کار عن امري په خپل رائے باندې ذالک دا ما ته الله وحي کړی و ذالک تاویل ما لم تستطع علیه صبر دا حقیقت دا هغه دی چې تا طاقت نه لره پاغي باندې صبر کولو دای حقایق ګداري واوریدل اوس په دې ځای کې پسو خبر باندې لګ په یو څو ټکو لګ کلام کو یو کلام په دغه غلام باندې دی چې غلام د قتل کو وای دا سو دا نابالغ ماشوم خضر علی السلام نابالغ ماشوم قتل کو منګوای نه دا نابالغ نه د دغه کې راځي الغلام هو التری الشاب ځوان تر تازه ځوان نو ویلي کلی دی وای دا ځوان او د بس کولو حسن بصری نه نقل دی کانا دبا چې کوم دل لارې به دغه کولې راهزن پوه ډاکو ډاکو داو او دا رنگی تحاوی وئی والغلام الذي قتله عالم موسی پوښوي هغه غلام چې قاتل کړ قتل کړو عالم د موسی عالم د موسی سو کو خضر پوښوي کان بالغن هغه څه شو هغه بالغ نو ګوره دا خبره چې غلام ټکه تومین توای دا نابالغ او نابالغ نه دا بالغ قتل کړو او د تبعه کافرن مطبوع کافر پیدایشی او دغه بدبخت کافر او عنادی الله تعالی ځکه دا د خضر علی السلام په لاس باندې لري او دا د چې کوم دین او هغه بخاری کې چرال چې لوبي کولی نو هغه لوبي کله کله ځوانانی غړغړ ځوانانی هغه لوبي کوي کله دا کوي نه ول بالغان نه کوي نو ځوان فقوجدا غلمانن او ال تکم راضی چې خيارو داغي او خيارتيانه به بعض علما وای چې را د موسی عليه السلام په دور کې بلوغ په عقل باندې په سن باندې نو په عمر نو او بخاری کې راځي فوجد غلمانا يلعبون د چې پورې شنو دغه ځای کې الکان ولید ځوانان هغه لوب کولی فاخذ منهم غلاما ظریفا کافرا نو بیا علما په کې تطبیق کوي درې واړه روایت صحیح دي موقوف دي دا دغه تعلیقات بخاری تعلیقات بخاری په حکم مرفوع دي راوی دی ول اول چې دا اول خو د زور کول ځوان مخاطر علیہ السلام دا سره اوري دیوال سره لسر والو چې وی وال ور لسر سړی بس نور د کان دغه شو دم ته وته چې وی وته ته نه بیا پزما کا سم لولو بیا په چاړه لګالال کو ته په چاړه لګال کو هغه نه پس د اثر تاو کو تاک سره ته نو شو کولا خو ته پوه شو دا قتل دا خو د قتل هغه طریقه وا چې درې طریقې بخاری کې راځي دا هغه اتفاق او دا ځوان او خدام واوریدل کنه چې دا ځوان بیا چې دا چې بنا بالغ ماشوم قتل کړ دیمه خبره دا ده چې په دې ځای کې دا قریه چې کومه ده نو دا مدینه وخه تاسو که خیال کړی حتی اذا اهل قريه نستت معروف تو هم الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه دا خار دا دا دغه نو دا وړو کې کله نو دا غړ خار مطلب دا مدینه خار ته ویل بل خبره فلیدا کې دا دا چې خوراک چې کله سړی په خپل غواړي د استطعام وي خو چې کور والے درکې نو بیا غي تسوي هغه ته بیا ضیافت وي خو شو کنه نو استطعم آلها دوی ته خوراک غوښتو فابو ان یضیفوهما نو هغه انکار وکړ مل مستیا کولونه مل مستیا دانو چې کنه مطلب دوی ته دغه خوراک غوښتو ډوړی ته وخت هغه نو ورکول بل دغه مل مستیا بل خبره پدې ده کې تاسو خیال کړئ کله سیغي د مفرد راوړي کله د جمع راوړي کله ځان ته نسبت کوي کله الله ته نسبت کوي دا مختلف ځایونه دي بوه شي تو ګورئ د بیړۍ په باب کې د بیړۍ په باب کې عیب جن کول دی او شي کنه ښکارا عیب نو چې هغه کې ښکارا عیب د نه کې سوري فاردت ان اعيبها ما اراده وکړه غدا عیب نسبت ځان ته کوي الان کې عیب کې فائدہ شته دي خو ظاهرا خو عیب دي نو د عیب نسبت الله ته نه کوي نو ما اراده وکړه چې دا بیړۍ ولا څه کوم عیب جن کړم فاردت ان اعيبها دغه شانته دغه کې وای د غلام په بارک غلام کې دواړه جانب شته یو جانب دا دی چې مطلب دا دی چې د سره د کافر د نو قتل ول غواړي بل جانب د قتل لازم غلط دغه کاری ناغي کې بیا سوی فاردنا مونږ اراده وکړه یعنی الله ما ته ویل او ما دا کار وکړو الله ما سره په دې کې شریکو خو هغه کار الله ته نسبت تیغه چې کم پکې ظاهرا بدکاری نو هغه ما ته نسبت دی واما الجدار فكان لغلامين دیوال جوړول خو ډیر خکارو کنه ډیر خکارو نو بس دغه خو اسم رانه مشتره خو دیوالو نیغه جوړ کو چې جوړ کنه ای کوي فاراد ربک ان یبلغ شد رب دې اراده کړو نو ګوره دا د ادب د پیغمبرانو ښا چې کم ځای کې لګونه کې ظاهرا پکې څه نقصان ښکاریږي الله په نسبت نه کوي غدان په نسبت کوي چې کم ځای کې پکې پورا خالص دغه کاری کا نعمت دی هغه چاته نسبت کوي هغه الله تعالی ته نسبت کوي عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کدی سیس کې خطا وی نو فمنی و من الشیطان وان کان الصواب فمن الله که خیر ته خیر وی الله طرف نه دی او که غلطی وی نو زما او زما او د شیطان طرف نه دی نو دا خبره به کوله ها ذالک تاویل ما لم تستع علیه صبر دا وغه کارونه نو دې کې علم موسی علی السلام ته ورکول چې ګور تا ته بعض علوم نه دي معلوم الله تعالی ما ته وحی کوي دا ګور الله تعالی ما ته څنګه عجایبات وحی کوي نو دغه علوم الله تعالی حضرت علی السلام ته ورکړو موسی علی السلام ته دا احساس چې آو بالکل ما ته بعضی علوم نشته دي او بل دا خبره ده چې هغه صبر او استقامت هغه علم ته کوم څه غیر موسی علی السلام ته ورکو هغه خپل او پیغمبرو په نورم زیات چې کوم دین الله تعالی هغه ته ورکو